تاسو د شریعت غږ رادیو ته غوړ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده د شریعت غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د افغانستان د اسلامي امارت له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره د یو لړ تازه موضوعاتو په اړه مرکه لرو همداراز د اونۍ تحلیل خپرونه هم وړاندې کیږي لومړی پام وکړئ د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دا امت امت مرحومه دی پر دې امت یا پر خواصو باندې په آخرت کې سخت یا دایمي عذاب نسته او په دنیا کې د دې امت عذاب فتنې زلزلې او ناحق قتل دی چې د ګناهونو په بدلاو کفاره کې دا مصیبتونه پر دوی راځي د دې حدیث روایت مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي نن د پنجشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې نولسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست میاشتې له دېرشمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د کندهار ولایت په شاولي کوټ کې ګډ دښمن لس کلیوال شهیدان څلور زخمیان دولس بندیان دوه موټر او شل موټر سایکلان یې سوځولي د روزګان ولایت په ترینکوټ کې څوارلس مزدور عسکر او پولیس قتل دوه ټنګونه یې ویجاړ شول د بلخ ولایت په چاربولک کې څلور تن عسکر او څلور اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول اوس هم بشپړ خبرونه د شاولیکوټ ولسوالۍ اړوند د لوړې شوبې په سیمه کې یرغلګرو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د چورلکو په مټ چپه ووهله داخلي مزدور وحشي عسکر چې د خارجي بادارانو د الوتکو په مټ راوړل شول سمدستي په سیمه کې بې پوښتنې د انځرو لس تنه مزدوران د هلمند او روزګان اوسېدونکي چې د مزدورۍ لپاره راغلي وو شهیدان له مزدور عسکرو او پولیسو سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، دوه ساعتونه یې دوام وکړ. د جګړې په پایله کې څوارلس تنه مزدور پولیس او عسکر ځای پر ځای قتل او دوه ټنګونه یې ویجاړ شول. د اسلامي امارت د جلب و جذب کمیسیون د هڅو په پایله کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ اړوند څلور تنه پولیس او څلور تنه اربکیان د غلام ادارې له سب څخه را جلا او د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شول. د پکتیا ولایت د ګردې څېړۍ ولسوالۍ اړوند سمنخېلو سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په ضربتي عسکرو برید ترسره کړ په دغه برید کې د وحشي ضربتي دښمن پنځه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول برید کې مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ په زاړه شهر او بدوان سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدوري اردو د لیږد پر موټر برید ترسره کړ په دې لړ کې یو غټ ټانګ په ماین والوځول شو او پکې سپاره پنځه تن عسکر وژل شوي دي راپور زیاتوي چې په کلیو باندې وحشي دښمن بمبار هم کړی خو لله الحمد د سر او مال زیان یې نه دی اړولی همداراز تېر ماښام اته بجې د یادې ولسوالۍ په ناني سیمه کې د اجرې اردو قرارګاه ته څېرمه مجاهدینو په یو بل ناڅاپي برید کې د دښمن درې تن عسکر ووژل او یو کارمولای ټوپک یې ترې ولجه کړ. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ډبرو قل په سیمه کې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د تکتیکي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې په پا پایله کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول وروسته په هغو نور مزدور عسکرو چې د وژل شوي عسکرو د جسدونو لیږدولو ته راورسېدل د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د دښمن یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د مرکز لښکرګاه اړوند د لومړۍ حوزې د شهید غلطان په سیمه کې پرون مازیګر د مزدور ادارې یو تن مهم او په ظلم او وحشت مشهور قومندان سمونوال شادي خان د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو سمونوال شادي خان د همدې ولایت د نادالي مارجې او ګرمسیر ولسوالیو لپاره د مزدورې ادارې امنیه قومندان هم پاتې شوی او په ظلم او وحشت کې خورا شهرت درلود چې نور د تل لپاره مسلمانان له شره وژغورل شول د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د خسراباد په سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې رینجر تخریب او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د نریمند په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدوري اردو د ګزمې پر شوبله د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د نقیل آباد په سیمه کې پرون مازیګر ناوخته د مزدور اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې په مهال یې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته یو بل خبر زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د ماتکي په سیمه کې بیګا شپه نه بجې د مزدور عسکرو په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یکلنګ په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک بېګا ماخوستن نهه نیمې بجې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې یې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او پاتې یې په تېښته ولاړل. همداراز په یاده ولسوالۍ کې په ګزمه د برید له امله یو عسکر ووژل شو. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د پارچاوې په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدوري اردو د پوستې دوه تن اجیر عسکر د خپلې پوستې په ټاور کې یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول له یاد ولایت نه وروستی خبر دا چې د سنګین ولسوالۍ اړوند د څروان قلعه د ملازو په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې امریکایي یرغلګرو د خپلو مزدورو کمانډویانو په ملتیا د الوتکو په مټ چپه ووهله دښمن ګڼ کورونه تلاشي کړي او د ملکي خلکو یو موټر او ګڼ شمېر دوکانونه یې سوځولي او د شپې په څلور بجې په داسې حال کې وتښتېدل چې د یوه سیمه ییز روغتیايي کلینیک څلور تنه ساتونکي او یو تن کلیوال یې له ځانه سره د بندیانو په توګه وړي دي. د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې مجاهدینو د مزدور دښمن له لوري په نوي جوړ شوي پوسته وسلوال برید ترسره کړ په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ اړوند د غوداغ په سیمه کې پرون یو تن مزدور اسکر چې له فاریاب نه په شخصي جامو کې کور ته را روان و د استخباراتي معلومات له مخې ژوندی ونیول شو د نوموړي قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه همداراز د یاد ولایت په مرغاب کې یو مزدور عسکر ووژل شو. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د جاوید په نوم یو اربکی مجاهدینو ته تسلیم شو راپور وایي چې نوموړي له ځان سره شته وسله هم مجاهدینو ته وسپارله پاتې دې نه وي چې په دې وروستیو کې له مجاهدینو سره د یو ځای کېدو لړۍ چټکه شوې ده د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د مزدور دښمن په پټنځای سخت بریدونه ترسره شول دغه بریدونه چې ماښام اوه بجې پیل شوي ول لس نیمې بجې د همدې سیمې په مکمله فتح سره پای ته ورسېدل په دغه جګړه کې د دښمن له لوري د ځاني تلفاتو دقیق شمیر نه دی ترلاسه شوی او مجاهدین الحمدلله په مکمله توګه خوندي دي د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اړوند سید پاچا د خوړ پر پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د دغه برید په نتیجه کې د مزدور دښمن یو تن عسکر مړ او دوه تنه نور ژور ټپیان دي د ننګرهار ولایت د محمدري ولسوالۍ اړوند د هزارناو په پوسته د مجاهدینو لخوا برید ترسره شو په برید کې د دښمن له لوري دوه تنه شریر اربکیان مرګوني ټپیان شول او مجاهدین ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ اړوند ګلبقا سیمه کې د شریر اربکیانو په یوه پوسته برید ترسره شو په یاد برید کې پوسته په مکمل ډول فتحه یو اربکی قتل یو تن زخمی او د یو راکټ لنچر او یو کلاشینکوف په ګډون جنګي توکي د مجاهدینو لاس ته ورغلل او وروسته خبر دا چې د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اړوند د عرب مزاري سیمه کې د مجاهدینو لخوا د پولیسو په پوسته د لیزر په مټ برید ترسره شو چې پکې درې تنه پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته لږ وروسته پوستې ته د کومکي عسکرو لیږدونکی ټانک د مجاهدینو په خښ کړای شوي ماین ور برابر شو چې په ترڅ کې یې ټانک په مکمل ډول تخریب او ورکې سپاره عسکر ټول ووژل شول د خبرونو پای د شریعت را رادیو د ګوډاګي ادارې عسکرو تر ځای د دې چې د امریکایي اشغالګرو په دفاع کې ووژل شي راشي د دې هوا د اصل بچانو ترڅنګ ودرېږي او د خپل توپکونو شپېلې د وحشي سلیبیانو سرونو ته برابر کړي د امریکا په مشرۍ د ناټو له پوځي یرغل وروسته چې په کابل کې هغوی کوم سیټ اپ ظاهرا د افغان حکومت په نامه رامنځته کړی تر ننه پورې هغوی په دروغو د سولې چغې او نارې وهي چې ګویا دوی د سولې پلویان او طالبان مخالف دي مګر هر کله چې د سولې په پار یو رښتینې هڅه ترسره کیږي او په هغې کې واقعا طرفین له خپلو مواقفو پوښتل کیږي نو د کابل اداره د خپلو بادارانو په اشاره د هغې د مخنیوي هڅې پیل کړي. لومړی د قطر د دفتر د رسمي پرانیستنې مخالفت تر هر چا وړاندې دوی وکړ. ورپسې د نړۍ په نورو برخو کې د سولې لپاره د نظرپوښتنې په کانفرانسونو کې د اسلامي امارت د استازو د ګډون مخالفت هم دوی وکړ، خو تورې په اسلامي امارت پورې کاوه چې دوی پکې شرکت نه کوي. اوس چې تازه په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د نظر څرګندولو په موخه غونډه دایریدونکې وه مجاهدینو ته پکې رسمي بلنه ورکول سوه او هغوی پکې د شرکت ژمنه وکړه د کابل د حکومت متزلل دریځ څو ځله بدل را بدل سو او د امریکا د موقف په انتظار یې وخت تېراوه بالاخره د واشنګټن تر اعلان سمدستي وروسته په یاده غونډه کې له ګډونه د انکار اعلان وکړ چې ویل کېږي په اړه ټول چارواکي په خپلو کې سره څو خولې سول دا چې د مسکو غونډه تر نورو هر ډول غونډو چې د سپینې ماڼۍ په مستقیم یا غیر مستقیم فرمایش د کابل رژیم لپاره د نړۍ په مختلفو برخو کې جوړېدلې موثره غونډه له دې امله بلل کېده چې د قضیې اساسي اړخ اسلامي امارت ته پکې رسمي بلنه ورکول سوې او هغوی هم منلې نو په هغې کې نه ګډون د کابل رژیم د خپل ځان سیاسي خودکشي ګڼله خو چون د امریکا امر و څه یې نه سوای کولای نو ځکه یې هڅې پیل کړې چې له روسي چارواکو وغواړي ترڅو دا غونډه تر څه وخته په تعلیق کې واچوي له همدې ځایه و چې د ګټسري رژیم مشر غني د روس له خارجه وزیر څخه په ټلیفون کې وغوښتل چې دا غونډه د دوی په خاطر تر څه وخته وځنډوي که څه هم د ارګ ویاند وویل چې د لا زیاتې آمادګۍ لپاره د غونډې د ځنډ مطالبه کړې ترڅو د دې ناستې لپاره چمتووالی ونیسي خو د خارجه وزارت نظر یې بیا له ارګه بیل دی د دغه وزارت اداري معین نصیر احمد اندیشه ویلي چې د دوی حکومت په داسې غونډو کې چې هلته طالبان د یو لوري په توګه وربلل کیږي ګډون نه کوي له دې نه په واضح ډول څرګندېږي چې د کابل اداره هیڅ کله د رښتینې سولې په حق کې نه ده او نه غواړي چې افغانستان د واقعي سولې مخ وویني د کابل رژیم فقط د امریکایي بادارانو د برنامو د تعمیل یوه غرفه ده چې امریکا د خپل نړیوال استعماري سیاست له عینکو څه کول غواړي د کابل رژیم د همغه څه په ترسره کولو مکلف دی د افغانستان د قضایاو د حل په منظور هیڅ ډول سنجیدګي نه لري او نه یې د حل وړتیا لري د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د استازو شرکت دا په اثبات ورسوله چې اسلامي امارت د هیواد د کړکیچ پر بنسټیز حل باور لري د شرات غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د افغانستان د اسلامی امارت ویان شاغلی ذبیح الله مجاهد صاحب د شرات غږ رادیو استودیو ته تشریف راوړی ده او موږ ورسره د یو شمیر تازه موضوعاتو په اړه له دوی سره مرکه لرو هیله ده ستاسو د توجه وړ وګرځي ډیر محترم مجاهد صاحب تیر ورځ د امریکا دفاع وزیر جنرال جیمز میټیس د وینا په محل وویل چې طالبان نشي کولای چې د جګړې له لارې برای ترلاسه کړي همداسې ده وویل چې دوی وایي طالبان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې به دوی غټ ښارونه ونیسي او د غټ ښارونو کنټرول به ترلاسه کړي او دوی تر اوسه پورې دې هدف ته نه دي رسېدلي دوی صراحتا ښکاره ویلي دي چې د غزني عملیات د طالبانو د قوت نښه نه بلل کېږي تاسو د نوموړي دا وروستۍ څرګندونې څرنګه ارزوئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد باید یادونه وکړو چې امریکایي جنرالان او مشران ورسته لدی سي د جګړو په ډګرونو کې ماته خوړلې ستراتیژیانې ناکامه شوې دي ما سوا له دې چې خپلو خلکو ته د دغسې ویناو په ترڅ کې کاذب معلومات انتقال کړي او د خپلو خلکو د اعتراضونو مخه پې ونیسي بل څه په لاس کې نه لري واقعیت دا ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د امریکایانو ټول اشغالګرانه موخې اهداف او ستراتیژیانې هغه چیلنج کړي دي او د ورستویو کې تقریبا یو کال وړاندې چې دی او امریکې د فعلی جمهور رئیس ټرمپ لخوا کوم ستراتیژي اعلان شو د افغانستان لپاره هغه هم مطلق د ناکامۍ سره مخ ده او په خپل هم غربي لیکوالانو کارپوهان د پیښو څارونکي افغانان او هغه جهاتونه چې وضعیت له نږدې څاري هغه ټول په دې باندې اعتراف کوي او مقر دی په دې چې امریکانو په دې جګړه کې ماته خوړلې ستراتیژي ناکامه شوې د دغه سي لوی فضاحت او لوی ناکامۍ د توجیه لپاره امریکایي مشران مجبور دي خپل رسنوي ته او خپل خلکو ته دغه رقم کاذب یا غلط معلومات ووایي واقعیت دا د اسلامي امارت مجاهدین الحمدلله توانیدلی سي هېواد تقریبا اتیا فیصده خاوره د دښمن له شتون څخه پاکه کړي او دا نړیوالو محاسبو شمېرنو او تحقیقاتو هم ثابته کړې او افغانان د سر په سترګو هم ویني وروسته له دې چې د ټرمپ ستراتیژي اعلان شوې ده د فراه او د غزني ولایتونو سقوط وکړ همداراز درویست ولسوالۍ له دښمن نیول شوې دي او لوی پراخه سیمې تصفیه شوې دي دښمن شتون څخه او د اشغالګرانو له شتون څخه پاکې شوې دي نو دا په خپله د مجاهدینو پرمختګ ده او دغه ادعا چې د امریکې دفاع وزیر کړې چې ګنې اسلامي امارت ویلي وو چې موږ به ښارونه نیسو او نه دي توانېدلي دا ضرب الاجل د نیولو دپاره د اسلامي امارت په هیڅ یو بیان یا هیڅ یو اعلامیه یا وینا کې نه ده راغلې دا خبره بالکل غلطه ده او حقیقت نه لري البته اسلامي امارت هوډ لري مجاهدین مصمم دي چې ټول هیواد له اشغال څخه پاک کړي خو د دې لپاره معین ضرب الاجل نه لري او نه دا وایي چې په دومره وخت کې به دا کار کوي یا په دومره وخت کې به ممکن سي ځکه موږ تاسو پیښو اول پرمختګونه او لاسته راوړنې د لوی الله جل جلاله د اراده پورې تعلق لري چې انسان د فعل په کې دخل دومره نه وي او بل مهمه دا ده چې اشغالګران په دومره حکمت سره له افغانستان وایستل چې جګړه خپل بڼه وحشي بڼه غوره نه کړي زموږ خلک متضرر نه سي زیان ونه ویني ډېر که نه د ښاریاتو نیول ښاریات په داسې شکل باندې خاریاتو داخلېدل چې د درنو منفجره مواد سره سره داخل سي تخریب کاری وکړي لکه څرنګه چې بیرته امریکایان بیا د دفع دپاره کوي دا ډیر اسانه دي ولې موږ ولس لرو خلک لرو نسو کوای چې په ښاریاتو باندې داسې عملیات وکړو چې هغه بې رحمانه وي تر هغه حده چې د موږ پورې تعلق لري د خلکو له ژوند سره خدای نخواسته بې احتیاطي وسي نو کومې ادعاوې چې دوی کړې دي زه یې ردوم په کلکه اسلامي امارت په هغه موقف کې ده انشاءالله چې ډېر ژر ده چې هیواد به آزاد کړي اشغالګران به له مطلقې ماتې سره مخ کړي او د هیواد د ازادۍ لپاره کلک تصمیم لري بله د غزنی ولایت له بریمنو عملیاتو وروسته دښمن یو ډول تبلیغاتو ته زور ورکړی ده دوی ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې مجاهدینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د عملیاتو پر مهال باندې تیره ورځ دوی بادغیس او فاریاب کې ادعا وکړه چې بادغیس او فاریاب کې مجاهدینو ته زیاته مرجوب لاړولې ده او زیات شمیر مجاهدین په شهادت باندې رسولي دي د دوی دغه ادعا څومره حقیقت لري او ولې دا ډول تبلیغات ترسره کوي مخکې یادونه وسوه کله چې دوی په جګړیز واقعي میدان کې ناکامیږي او شکست خوري له تلفاتو سره مخ کیږي داخلي ځواکونه یې درانه زیانونه ویني ورسره په څنګ کې دوی مجبور دي چې دغه زیان او دغه نقصان په تبلیغاتي ډګر کې تلافي کړي نو د دې لپاره چې تبلیغات ډیر کړي وي او پروپاګاند خپور کړي وي د عامه ذهنیت د ځان ته اړولو په خاطر دغه څه داوي کوي کنه واقعیت دا د سیب دغه بادغې سو فاریاب دغه سیمو کې الحمدلله مجاهدین ته داسې زیان نه دا وخت لکه دوی سیادونه کړي مسولین او مشران دا رقم نه دي شهیدان سوي لکه دوی چې یادونه کوي البته جګړه ده موږ به شهادتونه قربانۍ لرو دا ولس کاله زموږ قربانۍ دوام لري ولې په داسې کچه نه دي لکه دښمن یې ادعا کوي او یو څه بل هم شته چې په دغه سیمو کې ځینې ملکي جیونه ملکي خلک عام ولس د دښمن لخوا د بمبارونو لاندې راغلی عام کورونه نړېدلي دي ورسره په ضمن کې موږ ملکي هیوادوال شهیدان سوي سپېغو کې حتی کشران هم ستا ماشومان او اطفال نو هغه عام خلک دي چې شهیدان سوي او د عام خلکو شهادت رسول د دښمن د پلانونو څخه ده او هغه وحشت ته دوام لري البته د مجاهدینو عملیات او بیرته د هغه د دفاع په داسې شکل ترسره کیږي چې د دښمن د ټولو بریدونو سره خپل لازم احتیاط کوي هم د بمبار سره هم د دوی د بریدونو سره هم د دوی د عملیاتو سره او خپل عملیات هم په داسې حکمت سره په مخ وړي چې د تلفاتو شمیر پکې ډیر ټیټ وي بله ستاسو د خبرې په تایید باندې نن هم موږ له کندهار څخه راپورونه درلودل چې د کندهار په شاولي کوټ کې ګڼ شمېر کسانو ته د مرګ ژوبله اړولې او د معلومات له مخې دغه ملکي خلک دي او کاریګر دي خو دوی کېدای شي دغه هم په مجاهدینو باندې تعبیر کړي ستاسو معلومات څه دي و عین شکل باندې لکه موږ چې په بادغیس فاریاب کې یادونه وکړه په کندهار کې تیر شپه دغه سي عملیات سوي دي د انځرو باغونه د عامو خلکو او دغه انځرو باغونه سیمه خلک په دې باندې پیږي الته مزدورکاران راځي له نور ولایتونو مزدوري د پاره دغه مزدورکاران شهیدان سوي دي د روزګان ولایت مربوط خلک دي چې د خپل کورنۍ د پاره د یو ګولې ډوډۍ د پیدا کېدو په موخه راغلي د انځرو په باغونو کې انځر شي او خلکو سره په مزدوري کار کوي دغه وحشي ځواکونه د امریکایي اشغالګر او داخلي ځواکونه هلته تللي دي دغه عام خلک شهیدان کړي چې زموږ راپورونو له مخې لس کسان شاوخوا شهیدان سوي دي څلور کسان ټپیان دي د دوی وسایل او وسیلې چې هلته وو هغه هم له منځه وړل سوي دي او امکان لري دوی دغه ادعا وکړي چې دا مجاهدینو ولې د ولس خلک عام ملت او دغه د سیمې خلک په دې باندې شاهدان دي چې د خلک عام مزدورکارانو د انځرو په باغونو کې کار کاوه او د شاوخوا نږدې ولایتونو څخه مزدورۍ لپاره سیمې ته راغلي بله یوه بلې موضوع ته که راسو د کابل ادارې په اداري تشکیلاتو کې په دې وروستۍ کې زیات تحولات رالل او د دوی د کلیدي وزارتونو وزیرانو استعفا وکړه مثال د امنیت ملي سلاکار بدل سو پر ځای باندې په امریکا کې سفیر حمدالله محیب په نامه کوم کس رالی همدغسې د نورو دوو کلیدي وزارتونو د وزیرانو د استعفا خبره کیږي ستاسو په نظر باندې د دې لامل څه کېدلی سي او ډیر شنونکي په دې نظر دي سي د کابل ادارې دننه ډیره بې باوري رامنځته شوې ده او ژور اختلافونه موجود دي د دې عمده لامل څه کېدلی سي بلې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې امریکایان او د دوی ستراتیژي مطلق ناکامي سره مخ دي دا راز د دوی داخلي ګډاګیان هم په ټولو برخو کې ناکام شوي دي ګډاګیان د دوو ناکامیو سره مخ کیږي یو داسې په خپل ولس او په خلکو کې په افغانانو کې دوی له شرم او خجالت سره مخ کیږي بل داسې د خپلو بادارانو دپاره بې ځوابه کیږي ځکه هغو وظیفه په لاس ورکړي چې دغه ماموریت په سمه توګه ورسي او د هغو کوم ډالرس ورکړل سوي دي د دغه کار د ترسره کېدو لپاره هغه باید هغه ډالر چې دی خوري دغه په مقابل کې هغه سي فعالیت هم امریکایانو ته وکړي نو کله چې داسې لوی ښارونه لکه د غزني ښار سقوط وکړ او داسې نور ژویونه د دوی نیول کېږي او ډېر درانه تلفات پوځیانو ځواکونو ته اوړي دا په خپل په دې معنی چې دوی ناکام دي دوی هم رهبری ناکامه ده هم پلان او ستراتیژي ناکامه ده هم د جنگ غ تکتیکونه ټول ناکام شوي دي د دې ناکامۍ د توجیه لپاره چې د کابل ادارې مشر او د دې نږدې کسان ځان له مسولیت څخه خلاص کړي کوشش کوي ځینې نور افراد په کمکارۍ باندې متهم کړي او هغه له وظیفو لرې کړي اګر که موږ پوهېږو چې هغه ټول کار وزیران او کارمندان د دوی ناکاره دي ځکه د مجاهدینو په مقابل کې هغوی از ازمایښت ورکړی بار بار ناکام سوي دي دوی جنرالان ناکام سوي د دوی د جنګ له قومندانه نیولې تر وزارت دفاع پورې ټول افسران او کدرونه ناکامي سره مخ دي ولې لوی کې دغه ناکامي د ټول کابل ادارې ده ورسره تر شاید امریکې ده نو د دې لپاره چې نړیوال ذهنیت بدل کړی وي او عامه ذهنیت په افغانستان کې هم په بل لوري اړول وي کوشش کوي د څو نفرو د استعفا په منلو یا استعفا ته په تشویق او بیا بیرته رد بد کې رد بدل کېدو سره دغه موضوع ډیره د سیاسي تیر کې او د څو افرادو کار وبولي حال چې د ټول ستراتیژي جنگي ماشین او ټول پلانونه ناکام شوي بله یو شمېر شنونکي په دې نظر هم دي چې د دغو استعفاو یا د عدلون بدلون لامل د غزني په ښار باندې عملیات او دغسې د هیواد په نورو مختلفو ولایتونو کې او خود په مرکز کې د عملیاتو نتیجه وه چې دوی ونه توانېدل د دوی امنیتي ارګانونه چې د دغسې عملیاتو مخه ونیسي ځکه دغه بدلون راغ ما یادونه وکړه چې بلا شک دغه عملیات تاثیرګذار دي ما یادونه وکړه چې هم د غزنی ښار څوک او تم د دوی درانه تلفات په شاوخوا کې او کابل نږدې شاوخوا عملیات د ټول د دې ښکارندوی چې کابل د اداره نور د لړزیدو په حال کې ده او د شړېدو له خطر سره مخ ده د دې لپاره چې دوی عامه ذهنیت کنټرول کړی وي تبلیغات یو نه وه د خپل ځان تفکری وي دغه اقدامات تر سره کوي کنه واقعیت کې دغه سي ګامونه د دوی د ناکامیو مخه نسی نیوی تاسو به وګورئ چې دغه بدلونونو سره سره د نوي کسان د تغییر او راتلو سره سره بیا هم دوی ناکامیږي بیا هم لور ته برخلیک سره مخ کیږي بیا هم خارونه له لاس ورکړي بیا به هم افراد وزل کیږي او لکه څنګه چې څو وخت مخکې د ځانونه لیدل دا ځان به دوی په برخه ډیرو قدرمندو او ښاغلو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوشاله یو چې نن یو ځل بیا خپل خبرونه ته ز او زما ملګری خاغله حقمل صاحب حاضر یو او تاسو ته د اونۍ تحلیل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خوخي او توجه وړ وګرځي بله قدرمن ایمل صاحب زم په خپل وار سره خپل درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم که درنو اوریدونکو ته زمونږ د دې اونۍ د تحلیل موضوع په اړه معلومات ورکړئ نو مهرباني به وي مننه حقمل صاحب دا ځل خو لکه د تیرو نورو اونیو په څیر باندې دا ځل هم موږ متاسفانه دردون کوي او د اسلام ضد هغه هڅې او حرکات چې د اسلام دښمنان وخت په وخت تر سره کوي او وړاندې کوي دغه چې یو موضوع موږ لرو چې هغه په هایلین هیواد کې د اسلام او بشریت د ستر ناجی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حق کې د هالند د ازادي غوښتونکي ګوند د مشر اناتولی ګریت لخوا د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې د اهانت په نیت د ځینو کارټونونو د جوړولو او نشرولو هغه موضوع ده چې د تر لاس لاندې نیولې ده او غواړي چې دا خبره کړي د اسلام د ستر پیغمبر د دغه لوی دښمن له لوري نه اعلان شوی دی چې هر چا د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د توهین په نیت او د توهین په شکل باندې کارټون رسم ک نو هغه ته بدای لزرو ډالرو نه پورته جایزه ورکي او په دې اړه تر اوسه پورې داسې ویل کیږي چې یو امریکایي مشهور کارتون جوړونکی پاسټین په نامه ده او هغه د تکساس په ایالت کې اوسي هغه همیشه دغه سي کارټونونه جوړ کړي دي او جوړوي هغه د دې ټټر وهلې چې زه به دغه کارټون جوړوم باید یادوري وکړي چې د حالین د دغه ګوند مشر د همیشه په خپل هیواد کې د اسلامي مقدساتو په ضد باندې کمپاین چلولې ده حتی د مساجد لمنارو له د مسلمانانو له مقدساتو اسلامی شاعر او حجاب او نورو دینی ارزښتونو سره د په واضح ډول مخالفت کړی دا او ویل دي چې د دو په ضد باندې باید کمپاین وچولول سي او جماعتونه او دینی شاعر حجاب او نور دینی ارزښتونه چې دي دا د ترهګرۍ نښې دي او د دې باید مخ ونیول شي دغه سلسله کومه نوې نه ده په 2015 کال کې هم د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې یو دنمارکی کرغړینې چیرې هغه هم دغه یو کارتونونه جوړ کړل او نشر کړل چې هغه هم د مسلمانانو له کلک غبرګون او مظاهرو سره مل شو چې لزګونه خلک په غو کې ووجل سول دغه رنګ په 2015 کال کې هم یو کارتونیست د شارلی ابدو په نامو په فرانسې کې دغه سي کارتون جوړ کړ هلته هم د بیا د دولسو خبريالانو او نورو مجلو د چلوونکو په مرګ باندې دغه موضوع تمامه سوله مهمه موضوع دا ده چې د اسلام دشمنان لدی کارونو څخه څه هدف لري هدفونه خو یقینا واضح دي کفار هر هغه کار چې پاغه باندې د مسلمانانو زړه درديږي مسلمانان پاغه باندې خفقيږي مسلمانانو ته هغه کار د سپکاوي ګڼل کیږي او مسلمانانو ته پاغه باندې یو نوع کاغه اقتصادي وي کاغه جاني وي کاغه روحي وي او کاغه د سپیسلو مقدساتو سپکاوي وي نو دغه ټول کارونه کفار هغه کوي او د مسلمانانو په مقابل کې چې هر هغه کار د دوی د وسه کیږي که د قلم د لارې وي که د ژبې د لارې وي او همدا رقم که د زور د سیاست د لارې وي یا همدا رقم د جنگ او د وسلو د استعمال د لارې وي د مسلمانانو په مقابل کې د اسلام په مقابل کې د اسلام د شاعرو په مقابل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قران کریم نو د دوی په مقابل کې کفار خپل شوم اراده شوم نیت مسلمانانو ته څرګندوي چې مونږ یقینا ستاسو دشمنان یو او د ستاسو په مقابل کې چې زمونږ څه وسه کیږي نو هغه شیان مونږ کوو او بل خبره دا هم ده چې وخت په وخت کفار دغه توهین آمیز اعمال د دې د وجې نه هم کوي ترڅو د مسلمانانو غبرګون معلوم کی او دا وګوري چې مسلمانانو کې څومره احساس او جذبه لا پاتې ده د مسلمانانو په مقابله کې شپه ورځ تلویزیونونه، راډیوګانې، مجلې، مختلف نوعه مطبوعاتي وسایل هغه لګیا دي د مسلمانانو د روح د وژلو لپاره. مسلمان کې چې کوم اسلامي روح دی، کوم اسلامي جذبه ده، اسلامي فکر دی، د هغه د ختمولو لپاره، د هغه د لمنځه وړلو لپاره شپه ورځ لګیا دي، مختلف تبلیغات کوي، مختلف د فحشا، بېحیایۍ، عریانۍ، بربنډتوب دغه کارونه هغوی د دې لپاره کوي چې تر څو د مسلمانانو په زړه کې مسلمانانو په فکر کې چې کم د جهاد د اسلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دین سره قران کریم سره کوم مینه ده کوم جذبه ده عالم اسلام یو فکر ده هغه د منځ ویسي نو وخت په وخت دوی بیا دغه سی یو توهین آمیز عمل هم کوي تر څو وګوري چې د مسلمانانو څومره جذبه او هغه شوق احساس د دوی په ذهنونو کې د دوی په فکرونو کې د دوی په بدنونو کې پاتې ده عین حال کې بل مهمه خبره دا هم ده چې غرب کې چې کم د اسلام په طرف باندې د خلکو میلان روان دي او ورځ په ورځ الته خلک د اسلام په لوري حرکت کوي او خلک راځي مسلمانېږي د غرب چې کم نظامونه دي د غرب چې کم حالات دي دغه د وجه نه خلک تنگ دي ژوند لپاره چې کم خوند او مزه ده کم سکون آرام ده هغه په هغه نظامونو کې په هغه حالاتو کې دوی نه پیدا کوي نو دوی رجوع کوي اسلام ته نو په همدې وجه باندې دوی بار بار وخت په وخت دغه توهین آمیز اعمال د دې لپاره کوي چې خلکو ته وښیي چې دا اسلام صحیح دین نه دی بد دین دی یا دا تروریستي دین دی دغه مختلف اعمال دوی د همدې لپاره هم کوي مننه محترم حقمل صاحب متاسفانه چې د عالم اسلام خبرګون په استازیتوب باندې د هالند هیواد کې د دغه فجیع عمل د ترسره کولو په اړه غږ کړی ده د هالند په دولت او حکومت باندې چې باید د دغه ګوند د دغه کرغړن عمل مخ ونیسي او هغه عواقب ته متوجي سي چې د دین ورسته کچیرته دوی دغه فجیع عمل سر ته ورسوي نو طبعا به په امت کې یو شورش یو جذبه یو غبرګون وختابر رامخې ته کیږي او د غرب او په خاص ډول د هالند هیواد په خلاف به دوی خپل کرکه او خپل انزجار څرګندوي نو د اسلامي امارت ویندوی په دې اړه قاطع خبرې کړې دي له ټولو اسلامي هیوادونو نه غوښتي دي په خاص ډول باندې د اسلامي کانفرنس نه ملګرو ملتونو نه غوښتي چې په دې اړه باید بې تفاوته پاتې نشي او د مسلمانانو او د اسلامي امت زړه په دغه کرغړن عمل باندې چې په په صراحت باندې د د د زینو هیوادونو په ملاتړ او د غوي په اشاره باندې تر سره کیږي باید هغه داغمن نسی او دغه عمل مخنیوي وسی بل قدرمن عمل صاحب مجاهد صاحب په دې خپل اعلامیه کې دام ویل دي چې د اسلام پیغمبر الله جل جلاله هغه ته عزت ورکړی دی الله جل جلاله هغه ته هغه عزت ورک چې د عالم په سطح باندې هغه عزت چاته نه دی ملاو نو د دغه څه خبيث او منحوس سیرو د خوانه د اسلام د پیغمبر سپکاوي داغه په شان کې داغه په جلال کې داغه په عزت کې هیڅ کمی نشي راوسته بلکې اسلامي امت چې څومره ده داغه مینه د خپل پیغمبر سره الله هم زیاتیږي او لا باغوی د خپل پیغمبر ختمه شو داغه د سنتونو او دغه پیروي باندې دوی بل خپل ځانونه محکم او مضبوط کړي او بل مهمه خبره از مون خپل اوریدونکو ته دا هم کو چې کچیرته د هالند هواد د خوانه یا دغه کسانو د خوانه چې کوم دغه ترتیب نیولې دوی دا کار و هم کی نو مسلمانان باید د دې په مقابل کې عملا باید بعضی کارونه هغوی په ذهن کې ولري لومړی هغه خلک چې هغه میډیا کاری رسنۍ کاری ټولنیز او ډلهییز رسنۍ کاروي دغه شیان کې چې د هغوی مخ ته راځي نو هغوی باید کوشش وکړي چې د دې د خبرولو مخه ونیسي ځین خلک چې کله توهین امیز شیان په رسنیو کې خبر شي نو هغوی د دې لپاره چې خلکو ته وایي چې ګوره د اسلام سپکاوی شوی دی او مسلمانانو هغه احساسات راوپادي چې مسلمانان دفاع راوپاسيږي نو په همدې نیت باندې ځینې خلک دا شیان خبروي مسلمانان ته وایي چې دا کار شوی دی چونکی دغه شیانو خبرول د کفارو چې کوم مقصد او مطلب د اسلام سپکاوی د پاغه کې مرسته کوي نو په همدې وجه هم د دې شیانو خبرولو څخه باید مسلمانانو او عین حال کې هغه خلک چې هغه رسنۍ کاروي هغه باید بالکل په دې کې محتاط اوسي او که وسه کېږي دغه شیان په رسنیو کې وګوري باید هغه لمنځه ویسي او د دوی د خبرولو څخه باید ډډه وکړي ځکه چې دغه خبرول د کفارو هغه د هدف تر سره کول دي چې هغه غواړي چې دغه شان ډیر خلکو ته ورسیږي خپور شي او په دې سره د اسلام د پیغمبر سپکاوی وشي بلې حقمل صاحب په افغانستان کې په تیرو اتلو سکلونو کې چې امریکایانو او یا د دوی متحدینو چې کوم جنگ دلته پیل کړی دا دلته که سړی ورته متوجي سي نو دلته تر ډیره حد دوی د اسلامي مقدساتو د افغانانو د دودونو ارزښتونو اقدار په مقابل کې دوی بدریغه جنایتونه کړي دي د ډیرو جرمونو مرتکب دي کومګ او تاسو متوجي سو په افغانستان کې چې امریکایان کوم هدف ولي دا ډیر دقیق وي یعنی دوی هیڅ کله دوی سره ټکنالوژي ده دوی د خپل جواسیسو یا د خپل ټکنالوژي په مټ باندې دوی ډیر دقیق اهداف پنخه کوي نو دا هیڅ کله د منلو وړ نه ده چې دوی زموږ جماعتونه زموږ منارې زموږ مدارس دوی پنخه کوي او دوی بیا دا پلمو بهانه کوي چې دا خو سهون دا کار شوی وو یا موږ ورته متوجه سوي نه وو یا راپور غلط راغلی و نه دوی دغه کارونه قصدا عملا دوی تر سره کړي دي او تر سره کوي د یو احصایې لمخې په افغانستان کې تر اوسه پورې 2000 مساجد جماعتونه د امریکایانو د هوایی بمباریو توغندیو او ډرون بریدونو هدف ګرځیدلی په همدې کچه له 2000 نو زیات مدرسې دوی هدف ګرځولې دي زموږه هغه دینی معابد هم د دوی نه بې داغه او بې ارغنه نه دی پاته زموږ او تاسو اوریدونکو په جریان کې دي چې څو کاله مخکې امریکایانو په بګرام کې د قران عظیم شان څومره نسخه دغه توهین وک په العیاذ بالله هغه په د غندونو په جای کې اچولې وې نسخه بیا هغه ته ورونه واچول دا اوس هر ځل چې د کابل د مزدوري ادارې د صفر یک قطعه چې د افغانستان کوم ولایتونو ته د چاپو په نیت زی د دوی په هر چاپه کې حتما یو جماعت یو مدرسه دوی هدف ګرځولې وي او چې کله دوی جماعت نه نوځي نو د جماعت هغه کتابونه انماریانې هغه ټول په بل مخ چپکی او دوی الیاذ بالله په کې خيزي او ګرځي را ګرځي او بیا ورسته هغه بمباري او بیا لوټي لوټي کوي نو خلاصه د خبره دا ده چې دوی د حالین کې سکوم ګستاخی د اسلام د پیغمبر کیږي دا په یو دیو هماهنګي دیو د دیو یو قصدي عمل لوري چې هغه د امریکایانو لخوا هغه ته اجازه ورکول کیږي دا کار تر سره کیږي او که د امریکایانو په دې کې خوخه او اجازه نه دا بالکل دا کار نه تر سره کېدای شي او نه څوک تر سره کوي خو د دغه ټولو په مقابل کې چې کوم جهاد او مبارزه په افغانستان کې شروع شوه د دو علاج معالجه او د دو په مقابل کې هغه درېدل هغه یوازې هغه د اسلامي امارت مجاهدینو کړی او کوي همدا د اسلامي امارت غازیان او مجاهدین دي چې د دې هرې ګستاخی دوی په ډیره بهادرۍ په ډیر متانت دوی جواب ورکوي د دوی دلته ککرې خاورې کوي د دوی کاروانونه منځه وړي او د هر کوم فجیع عمل چې دوی په افغانستان کې د مقدساتو د توهین په برخه کې سر تر سویل اسلامي امارت دی او پلان لمخې لغونه څو چنده دیغه انتقام اخیستی نو زما هله له افغانانو او له مسلمانانو نه دا ده چې که غواړي چې د دغه د اسلام د دښمنانو څخه انتقام واخلي او خپل زړونه پی یخ کی نو یوازینی لار او مرجع دا ده چې د اسلامي امارت د سربکف مجاهدینو نور ملګرتیاو کی نور ملاتړ وکي ځاني مالی لساني هر نوع مرستې لغوي سره هم نوا او یو ځای کی بله قدرمن ایمل صاحب یقینا د اسلام دفاع د شاعرو دفاع د مقدساتو دفاع د مسلمانانو د مظلومانو دفاع هغه په جهاد سره کېدلی شي جهاد نه بغیر د دې شیانو دفاع هغه ناممکنه ده او دا چې اوس وخت کې د عالم اسلام کم قوت چې انسان وګوري کم نفوس چې انسان وګوري نو بیا ډیر تعجب اور ده چې دومره یو ستر امت دومره د هغه امت چې هغه د دنیا په هر برخه کې د امت غړی موجود دی او دومره لوی ستر امت پیغمبر ته هغه یو سپکاوی کیږي او بیا دې هم دا لوی امت په خاموش ناس نو دا ډیر د شرم او د خجالت او د خفغان خبره ده او د دې هر لار رایحه هم لکه څنګه چې تاسو ویل صرف دغه د جهاد لار ده دغه د مجاهدینو ملاتړ ده هغه کسان چې کفارو په صف کې ولاړ دي یا د کفارو په امر باندې د مجاهدینو په خلاف باندې جنگيږي لکه زموږ تاسو په خاور کې چې کوم کفار راغلي دي هغه دلته راج چلوي دلته حکومت کوي دلته خپل نظام چلوي دا هم هغه کفار دي چې زموږ تاسو د پیغمبر هغه سپکاوي کوي دا یو بل سره په دې ټولو کارونو کې دوی شریک دي هغه کسان چې د دوی په ملاتړ باندې د مجاهدینو په خلاف جنگيږي نو هغه دي پوښي د اسلام د پیغمبر په سپکاوي کې دا خلک هم شریک دي ځکه دوی د هغه چا په وړاندې جنگيږي چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قران کریم او د اسلام د دفاع لپاره پاسې دی دي دوی د هغه چا په همکاري د هغه چا په پیسو د هغه چا په حکم د هغه چا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې جنگيږي چې څوک د اسلام د پیغمبر سپکاوي کوي دوی د پدې پوښي چې دوی په دسی او غلطه لار دوی نیولې ده چې هغه لار د اسلام د دشمنی ده او د مسلمانانو سره د دشمنی ده او د دې خبره هغه نهایی علاج د دې کفارو د دې ګستاخانه اعمالو د مخنیوي یوازنی علاج هغه جهاد دی چې امت هغه را بیدار شي او د جهاد د عزت لارې ته راووس یو دغه لار مضبوطه کی او د کفارو نه خپل انتقام واخلي هغه د امت برم عزت بیا را ژوندې کی او عین حال کې بعد خپل اوریدونکو ته یادوري وکړو چې د هالند هیواد ډیر زیات تولیدات از موږ تاسو هیواد ته موږ تاسو خارون ته غره وړل کیږي او باید مسلمانان د خپل پیغمبر د دفاع او عین حال کې د کفار سره د کرکې د مقابله بلابل لاري وکاروي ولو که هغه اقتصادي هم وي نو د اقتصاد په برخه کې هم باید مسلمانان د دوی مقابله وکړي او د هالند د هیواد عین حال کې دغه کوم ملکونه چې د اسلام په دشمنه باندې لګیا دي او دغه د مسلمانانو د سپیشلو اماکن او عین حال کې مقدسات سپکاوي کوي بعد د غوي تولیدات وانخلي په دې سره واغوي ته غټه اقتصادي ضربه رسی قدرمن عمل صاحب دا چې زموږ ساسو خبرونه همدومره و درنو او قدرمن اوریدونکو څخه په همدې ځکه اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته